رسول و خاتم النبیین و علی آله و اصحاب اجمعین اما بعد د غزواتو سلسله شروع وا پدې کې تفصیلی واقعا د غزوه خیبر ویل شوی او غزوه خیبر واپسې کې کوم واقعات او غم ویلو دا اوس سبازي سریه چې د غزوه خیبر نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس شو نو کم داسې سریه او جهادونه شوي هغه یو سودی د غزوه خیبر نه بعد تر عمره القضا پورې عمره القضا صلح حدیبیه چې وشوه نو دا خبر ورکې شوی و چې را روان کال به عمرې لرازه نو د صلح حدیبیه نه تر را روان کال عمرې عمره القضا په دې یو کال کې دننه دننه یو غټ غزوه او جهاد پکې خیبر وشو چې دا غي تفصیلی واقعات احوال مخکې بیان شیو نو بیا تر عمره القضا پورې یو سو سریه شوی واړه واړه واقعات سریه پای کې یو سریه د سفر میاش کی یا د ربیع الاول ابتدا کې دا یو سریه شوه ده صحابي ده غالب بن عبد الله لیسی رضی الله عنه نبی علیہ السلام ده قدید علاقہ ورتوی قدید د اوسمشته د مکی مدینه ترمنځ علاقه ده تقریبا س مکی ته نږدې 42 میل کې ده او التا یو قبیله وسیدا بنو لیس او پای کې یو شاخو بنو ملوح اغي پسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابي سره د مرګرو لیږل داغه وجداوا چې دوی صحابه کرام شهیدان کړي وجلیو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پسې پنځل شپاړس کسانو یو سریا اولې غلا او د دې لپاره چې د دغه صحابه کرامو بدل وایي ځکه اسلام کې څنګه چې دغه جهاد دی نو دا هم د جهادي سي چې د مسلمان بدل واغستې شي نو نبی علیہ السلام دا صحابه او د بدل د پاره دغه قدید یا کدید علاقې ته دیولېګل او دوی ته حکم دا وشو چې د شپې به په حمله کوي دوی چې هغه علاقې ته کله ورسېدل نو د دغه قبیله مشر حارث ابن مالک یو سړیو صحابه هغه گرفتار وینیو مشر ولونیو بار وسکار د بار روته صحابه چونی و دوی زخه مسلمانم زما خیراده داوا زه د خپل کلی وطن نه دی لروتم چې اسلام راوړم مدینه ته درتلم ساوا وته زه سیدار سچی اوس خو فل حال مونږ تاسو په سیاملې لراغلی نو دا یقیني خبره پته نه لګي ته مسلمانې کنه د یارې نه فل حال به مونږ دا سکو تا به گرفتارو ورځ دو به مونږ تا تړو ځکه پتا باندې لکه تهمت دی کنه ستا قبیله زمون کسان وجلی کچرتا رښتینه وي خو بس آزاد ودی کو زمون روره او کنه دروغجنو خطه بیا بس سزا درکو او دغلته یو صحابي و سره کینو سوید رضی الله تعالی عنہ د د سره کینو وی ک تختې د سټه د سره وخه مطلب یا کافر دی دوکه کوي او په خپل دوی روان شي لاړل تلل کله چې دغه کوده د علاقې ته ورسېدل نو یو کندوا وادي وا ای کې دی پټ او یو مرګره صحابي جندب رضی الله تعالی عنہ جندب جوهینی هغه ته وی تلاړ شدی کلی ته ورش دا خلک اکثر قبایل ګډي بيزو والو نو دی چې به ګډي بيزي مازیګر ماخام راوستنو بس یو ځای بش او ګډي بيزي به بیا لشلې واپس براغله نو دا صحابي جندب رضی الله عنه وای چې زه ورورسېدم نو دغلته یوه ډېرکۍ وه ډېری وه هغه ډېری ته وروختم ما یې زه د دې ځای نه دا ټول کلی ښکاري او هغه ډېری باندې سملاستم وده شوم ولی ما وی که کینم نو لاندې می هغه قبیله ای نی نو سم لاستم مازیګر ټیم ما خام د قریب خود دغه قبیله یو خیمه او کور د ډیره سره داسې نږدې او دای خبره اترې مورې دی نو ایزه چې کله دغل ته سم لاستم نو دغه خیمه نه خزه خاون سړی او خزه وروتل خبره کولې مې خبره اورېدې چې دی کې دا سړی وای یره په دې ډېرې ما ته څه شیخ کاری اسینا سو دشمن راغلی زمو معلومات نه کوي نو به خزه ته وی چې زلګ معلومات خو کا چرته زمون سپی سپومو سشنی تختولې کنه لری نه څه شیخ کاری خو چار سه چې زموږ سه سامان سه شیمه سپی می تختولې د غرا تخکاری او کنه انسان د خو سه شیخ کاری ځکه تیار د لګ لګیدلې و اخزه سامانونه ولټول یار سه پوره دي او ښا خزه توي ز ورزم خوال تور خطه زکه نشو د یاري نه چرته انساني نقصان راتونه رسي نو غشي ولیندې راواغشتا دا صحابي وای وای په مې گزارو گزار را باندې وک په دې شک چې کې دیشي انساني خو یقیني منو هغه شی زما په دې تشي کې ولګي ما زروي چې ولا حول ولا قوت الا بالله خو ایزان مې ونه خوځاو بالکل مقص ځان مې به حرکت بس غرزولې ولې ما یې کزه ځان خو زوم نو را باندې پويږي او التا حمله تیار ده په خپل مرګور لبا اطلاع لګم حمله خرابي وی بس ما ځان غلیک پدې کې یو بل غشې رويش پدې وګه کې پیو لګیدم وای ما روغون ته هغه غشې د تشي نووس خواږه مې کې دوګې نه مې وې خوا کې مې کې خو ویا خاون خزه ته وای چیرې بس دا انسان نخ کاری کی دی شي دا سه سرمنا سه مشکیزه و غیره ځکه چې سه حرکت یو نه کا نو کې انسان وی حرکت به کړي وي او یا به مړ شوی وي خو ښکاری دا چې انسان نه دی صاحب عجیب خلکو نران سونه ګرانه خبره حرکت نه کوي اسنه چې حمله خراب شي دوی بهر حال سړی چې دا حالات ولیدل چیرې سوک نشتا نو خیمه تنه نوت او خزه ته وی زدا سباو کې چې سباله بسار وختي زما دا غشي غډېره نه راکوس کې اسینا سپیه چرته اون چی چی خراب را لنی واپس وې راوړم کنه استعمالوم به دوی بهر حال دی دنه خیمه ته نه وتل بزرو غونته پاغه تکلیف کې په ډېر تکلیف تکلیف مې مرګرو د ځان را ورسو او دوی ته مې وې چې بس خلک راغون شوي دي دا خلک ګړو ویزو په دې لشلو وغیرہ اختو چې دې کې صحابه کرام ورلل او حمله په وکړه سکسانه دی وجل سے گرفتار کر مال غنیمت غړي ویزه ته و خان وغیرہ ته مال غنیمت کې راوړل دوی مونږ را روانو خدا کله ډیر غټ کلو غټه علاقه وا مونږ چې کله سحر ته وروتو او دا مال غنیمت و غیره را روان کونو دې کې اعلان او شکلی کی شرازه دې کسانو بس ورزو ډېر لوی غټ فوج تیار ټوله قبیله اصحابي وای دون لوی قبیله و چې لا قبل لنا به زمو مقابله نشو کېده خو دا بهر حال مونږه مخ کې غیرا پسې تر دې چې یو کند او خړو هغه خړ نه مونږ وړیدو نه د باران سه آثارو نور یزوا اسنو خو چې دا خړ نه وړیدو نو مونږ د خړ نو دې غاړي او غیا غاړه ولاړ دیمرا پسې به د خړ کې راځي چې یک دم قتل ما خړ دوبونه ډک سیلاب را نه څه دوري زی آثار نه چرتا باران اخوړ د وبونه ډک شو او دا خلک اخوا پاتې شو مونږ د خوا پاتې شو او یې نه غره غراته کتلی سينو شو کوله په وبور او دې نشو الله رب العزت په دغه طریقه زموږ حفاظت کو او د دغه دشمن نه بچ شو غنیمت وغیرہ مروړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراوی نو دا یوا سریا چې د ته د غالب بن عبد الله لیسی سریوی کودید یا کدید طرف ته شوی بل یو سریم دغه خیبر نه بعد شوی دا غیتا سریه د عبد الله ابن حذافه سهمی رضی الله تعالی عنہ ویری کی عبد الله ابن حذافه السهمی دا سیرت کتابونو هم لیکل دی او بخاری شریف کې روایت هم راځي نبی علی السلام یو ډلا سریه تیار کړو باغه امیر مقرر ک عبد الله ابن حذافه دا صحابي دی چې د حبشو ته دوزله هجرت کړو دوزله هجرت داو چې یو ځل دی تلیو نو الته عفوا پیلو شو نو واپس بازی رالل نو بیا واپس تلیو او داغه صحابي دی چې د نبی علی السلام خطه کسرا د ایران بادشاہ ته وړل د ایران د بادشاہ د خط واقعا مخکې ویل شوی وای ما د امیر مقرر ک په دې مرګرو او نبی علی السلام د صحابه توی چې تاسو با دا امیری خود د به پوره پوره تابعداري کوي د عبد الله ابن حذافه رضی الله عنه وای مونږ سفر کاو روانو یا جنگ شوه ده یا نه ده شوه خو په دې سفر کې واقع وشو څه خبره رااله امیر صاحب وتوی داسې وکې د مرګرو بچرته منلی ني امیر صاحب خپش چې امیر صاحب خپشو وګوره تاسو پیغمبر وې د دې اطاعت وکوي تاسو زما خبره نه مانه شابه ورشه خشاک راوړل خشاکی پر آغون که خشاکی را آغون که نو بس اوره و لگاو او دا عبدالله ابن حضافر زیان دی تا وی د پیغمبر حکم دی تاسو د امیر به منه څوک چې زما مارت منی او زما حکم د پیغمبر د وینا مطابق منی دی اورته دی ورټوب لوی امتحان ولا جوړ ک اورته ورټوب په دې کې صحابت وړل شي یو ډله خو پوره اطاعت علاوه بس ټیک دا امیر دی پیغمبر ویلی دی بد شي دی وی اور ته دانګې مونږ به د پخلی اور ته او دانګو پیغمبر ویلی دی اطاعت کوي او زبس په اطاعت کې کې دې شلو بخي مونږ د امیر اطاعت کو بل ډله وای نه پیغمبر باندې خو چې مونږ ایمان وروړې دې د پاره چې د اور نه بچ شنو اور ته څنګه دانګو بس دا اختلاف جوړ شي دې کې دا باس مباحثه شورو شورو تر دې پوري چې دا خبره لا فیصله شوه نه و چې دې دوران کې هغه اورم مړ شو د امیر صاحب غوسم سړ شو خبره ختمه شو واپس را د مدینه ته نبی علیہ السلام ته واقع وي چې رسول الله دغه سي چلو امیر صاحب خپشه اورې بلکړو شاوې وردانګې زموږ اختلاف راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خد چې دانګلی منه دي زکا لو دخلوها ما اخرج منها ابدا چا چې د اور ته ټوپ کړي بس د اور کې باو بیا د امیر اطاعت وکه خو انما الطاعت فی المعروف د شریعت خلاف نه منه اور ته دانګل خودکشی ده د شریعت کې نشته نو دا امیر اطاعت دی پوره اطاعت به خو لیکن د شریعت خلاف خبرې باندې کې نو دا یو واقعا او دا یو سریه هم شوی او دا خاصه واقع پکې و یو بل سریه د عمر بن الخطاب رضی الله عنه لګړو دا توربه ورته وای حوازن یو غټق مشهور قبیله ده د مکې نه طائف طرف ته چې سړی زیل نو دی سره خوا کې یو علاقه ده ترابا هغه ځای کې هغه ځای ته نبی علی السلام عمر رضی الله عنه لا یو دیرش صحابه کرام مرګري ورکړه ورته لاړ شال د عملو کې الته طائف طرف ته دا ځای هلته ولېګل او وسره یو بل قبیله د بنو هلال وتوي داغه یو سړی ور سره ک چې دی به تلار سمای دی وی دروازه پټو او د شپې به مزل کاو دیو جنا چې سینه دشمن مونږ ویني تر دې پوري چې دوی حوازنو ته ورسېدل التا الله اغي خبر شو الله رب العزت باغی باندې روب راوس او تختیدل او لاړل زه پرېو عمر رجلانو چې ورورسید نو هغه کلی علاقه کې سوکنو وی تختیدلی ورو پراغلو بس عمر رجلان هو واپس سره د مرګرو او لار کې او علاقه ذل جدر ورته ویل ته چې رو رسیدل دا د مدینه د قبانا د شپږ میله فاصله کې علاقه ده الته یو بل قومو ایتبه خسعم قبیله وی ا خلق عمر زلان ہوتا مرګرو وی ا قبیله مشرکان دي او هغه په د خپل کلی کې تنگ شوی خوش سالی دا باران نکیږي غیاګانې ختم شوی دي سارو لسنه ملاوی د سکاک نه ملاوی نو دا خلک روتی دي چرتا نقل مکانی کوي بل علاقې ته ځي ناسم روتی دی بلار دی هغه خلق خونو شو را شپدی باملو عمر رضی الله عنه ورته وینا اصل ما ته نبی علیہ السلام صرف د حمله چویلو د خوازین ویلو خوازینو پس لاړو ای میدان نو تختیدل او لا سرانه دل اوس د دې خلکو ماته ذکر نه راک لہذا زه حمله بدی نشم عمر زلان هو واپس راغې نو دا یو واقعم شوی و دینه معلومی یو ګور صحابه کرام د نبی علی السلام د حکم داسې تابعدار چې نه بس دې راته نه دی ویل دا کار نه کو او سنقصان هم نو ور کړی او خدای را کوم خل راغلی وي او ای په ستارس کړو نو بیا خو خامه دفاع کوله او چې مونږ ته سنې دی ویلی نو مونږ ته سنو وایو یو بل سریا اغا د بشر بن سعد انصاری رضی الله تعالی عنہ هوا فدک یو علاقه ده هغه طرف ته نبی علیہ السلام لیګلو دا د خیبر نبات التا س حالات ناخوشګوارونو نبی علیہ السلام دا صحابي بشیر ابن سعد انصاری دولیګا او دله یو دیرش کسان ورکړه مرګري او فدق طرف تلاړ دا د خیبر سره خو شاده او التا قبیله و بنو مره اصل کې دوی راجم شو د مسلمانانو خلاف حمله کول اراده و دغه خیبر چې کله فتح شونه د خیبر خوشه علاقې هم بیا چا معاهده وکړي سوک زیر شو او چې نبی علی السلام صحابه واپس را مدینه ته نو بازو خلکو سر اوچت کو بیا نو دې فتح طرف ته بنو مره قبیله بیا سرپور تک نبی علیہ السلام له اطلاع رااله چې هغه فدق والا بنو مره ای راغون شوی دی او د حمله اراده لري نو نبی علیہ السلام یې چې دوی راځي مخ کې ورپسې تک پکار نو بشر بن سعد انصاری رضی الله عنه ورپسې ولېګو د لاړل تا پلار کې دای کلی سره نږدې دای د ګډو بيزو شپونکیان ګرځیدل را ګرځیدل عینه تپوسو کا چې دا خلک سوچو کم زیری چرته دي ای ورته خپل علاقه کې بس اغي دا ګډي بيزيم د دوی وي ناغش پونکیان نه ګډي بيزي واغسته اورالل مدینه طرف تر روان دی مدینه ته راتلل چې چاوی ته اطلاع لېګله قبيله والات چې ستاسو ساروي مسلمانانو بوتل غنیمت ک نو صحابه کرام دا را روان واپس چې دغه خلک ورپسې وروتل په غشو باندې یو بل باندې گزارونه وکړل د صحابه کرامو سره کم غشي و ختم شو د بشیر رضی الله عنه مرګرو سره سبا شو بشیر رضی الله عنه او داغه ملګرو جنگ وکړو خو ډیر مرګري شهیدانم شو او پلا دا بشیر رضی الله عنه ډیر وخت پورې و جنگید مقابله و اخر د زخمی شو ځکه دی لګو هغه بیډیرو او ای پزما کرا پریوت چې را پریوت کافر ور پسراله ګورو مړ دې کې جمع دی نو ایزه زخمی و نو مزما ځان غل کدا سي مې غل کړه کچې زمړې نو ای سلته مته امرا لراکړه خو ما ځان بس غلې کړو ایدا خیال جوړې دې مړ دې نورانه لاړل خو ایزه بیا په تکلیف سره داسې زخمی حالت دیخوا داینه پس طریقه میزان ورساو فدک ځای ته کوم چې مخکې نه زیر شوی و بل طرف ته دغه یو قبیله خلاف و نور خو فدک د خیبر واپسې کې د علاقې ټولې نیولې شوی دا د یهودو علاقه و او دوی سره سله شوی و څنګه چې خیبر وشوه چې دا سونه باغات ستاسو زمکی دي د دې مدني بنی مستاسو نیمه مونږی نو فدک هم او فدک کې باغ فدک چې ورته وای د نبی علی السلام عیسی وا چې د نبی علی السلام نه باغې نه آمدن راته داغه فدک نو دغه صحابي فدک تلاړ الته چونکی يهودو سر معاهده وا نو فدک کې سروځو زخمونه مونږه خشونو بیا واپس مدینه ته راغله بل یو سریا د غالب بن عبد الله لیسی خرقه یا خرقات علاقه ده دا رمضان کې شوی رمضان کې دا یو غزوه شوی و خرقه علاقه ده دا صحابي نبی عليه السلام ورپسې لګلې او د سره 130 مرګريو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی په سیدا صحابه زکو لېګل چې دا خلک هم راغون شیو او اراده دا و چې دی په مدینه باندې حمله وکړي نو نبی علیہ السلام ورپسې دی زکو لېګل بل داوا احزاب او خندق کې د خلکو سره فساد او سازش کړو نو نبی علی السلام هغه سبق وته خود داغه نو بهرحال دا سریه روانش دوی یو زه تور رسیدل الته آرام کو یعنی پړوي واچ او یو لس صحابه کرامه جاسوس په تورو لېګل چې تاسو لاړ شي معلوماتو کې د خلکو کله چې دا خلک داسې راغون شي ټول ګړي بيزي وغیرہ راشي نو بس هغه ټایم به پیامله کو لکه د دې ګړي بيزي دروازه سر لوتی نو بیا مازیګر واپس شي نو بیا بس دې ته لشلم کوي او ټول په یو ځای راغون ناغا ولا اطلاع را لچاو ګړي بيزي راوستیو دی په لشختي نو دغه د غفلت په وخت کې امیر د شپې نه د مرګرو ته وې یو څو خبرې ورته بیان وتاو وته وی د الله نه تقوا اختیار کی زما تابعداریو کې نافرمانی بنه کوي خو ترتیب بدای چې دو دو مرګري به یو ځای شي ستا دا مرګره د دا مرګره خدایو بل نه جدا کېږي نه اسنه وری چې دا ته مرکه مرګره اسو شو ته چې زنیم خبر دا د دام نه منم بس هر مرګره به بل نه خبري دوا دوا او ورته دوی چې کلا ما الله اکبر وې نو تاسو الله اکبر وې عمله وکاو او دوی می وتا نام شب او خو کوډ ورډز دا به د نبی علیہ السلام دغه زمانه د جهاد طریقه وا کوډ ورډز به خودل مرګرو ته ځکه کله شپې په تیار کې غیر سړی راشي پتن لګی دا مرګره ده که خپل ده نو دا تپوس وکاو نام شب سره د شپې نوم سره کوډ ورډز سره نا به خپل مرګري به وي او چې پردې وغله بنه ورته نه بس حرکت او گرفتار وکړي دې طریقې سره ودوی دا خفیا کوډ ور ساتل چې خپل پر دې معلوم شي دغه شپې تیار و رانا خو بنوا سړی رااله کسو کې خپلم نام شب سره پلان کې ځا صحیح ده دا بدوی کوډ ورډ خودلی پټ مارګرو مشران ډلې ډلې به وي امیر ته به خو یو غټ امیر یو لاندې امیر هغه هر امیر سره لاندې واړه دستا پنځه کسان لس کسان هغه امیر ته به پټو خو مشر امیر نوم داده اوبه بیا غوي ته پټ خفیه او خو نو بزوی ته پټ خفیه دا یاد نو دا به وچه چرته به شک پیدا کېدنه دا आवाज به کو په دغه موقع د امیر دا ترتیب مل جوړ کو او ته نام شب خو او ته وی نام شب امیت امیت امیت امیت معنا کافر مړکا مړکا دا د دې کوډ ورډز په دې کې دوی بس مونږه ځان برابر کا او بیام حمله په وکړه سکسانو وجلې شو سونی ولې شو او ګډي بيزه او مالونه تراوستې شو دا وردا سونه سری و غیره چې دي کنه دا ټوله دغه خلکو یا د حملو ارادي کړی دي یا چرته په یو موقع سازش کړی دی یا د دې مرګري وجلی نه داغه د پاره نبی علی السلام دا کسان ور بسیږي دا سینه خلک نه تنګي چا چې لګیا دي ور بسې ورزي چاته ور بسې خامخاسه شه بل سریا د اسامه ابن زید رضی الله عنه دا د اسامه رضی الله عنه یو د نبی علی السلام په ژوند کې متلې ده د کشر نوجوان 17 سال عمر لکت او جهاد لیلیږي دا د نبی علی السلام د متبنا زید بن حارثه زوی زید د نبی علی السلام هغه آزاد کرده غلام چې وته زوی ویلو او دا اسامه دا غزوه ام ایمن چې د نبی علی السلام د پلار وینځوا صحابیه د مشرق خزره دا دا غینه پیدا ده زید دا ام ایمن سره نکاح زید رضی الله عنه د زینب سره نکاح شوی هغه نکاح وعده سه خونو نک کور جوړ نشو سورته عذاب کې راځي هغه ول طلاق ورک بیا په نبی علی السلام نکاح وتاړه خدا ام من سره نکاح ونه هغه نه د اسامه رضی الله عنه پیدا نو دا اسامه نبی علی السلام ته ډیر ګرانو وجدا و چې خپل ځامن خینو نو هغه مکه کې زید تزوی ویلو او بیا دا زید زوی دا سیولکا نو سه وایا متبنان وسه خوخه وړه دغه فتح مکی په موقع باندې ویزان سره بوخ کینول نو ځان سره به لکه د خاندان نور الکان چې کینول نو دی به امزان سره په سورلې کینول نو سمر جن ته ډیر ګران دغه یو موقع باندې دی لیګ امریکا نو بازو صحابه وی چې دا خو کشر لک دی د دومره خو زمون زامن دی نبی علیہ السلام ته پته ولګی دا نو نبی علیہ السلام خپش وې دا د پلارم ما یو وخت لګلو پاغه باندې تاسو لکه مطمئن نه وې نو دا دا د د پلارم ما ته محبوب او د ما ته محبوب دی نو دا سمر زلان هي دا سه مختلفو موقع باندې کې د 17 سال لک کشر یوې مرز وفات کې ولېګوم دې بیا ولېګ دا اسامه روغس وته پلان کی طرف تزان اجره بار اوت مور ورته وی ام ایمن نبی علیہ السلام ورخه نه ده مرز وفات اسامه ته وی چې وره نبی علیہ السلام ما تخنخ کاری یعنی اخری اوقات دی نو د چې مدینه نه باروت نو اغل ته ډیره واچو چورګه ګور سه حالت ناغه دلته بس نبی علی السلام روزنه کې وفات شو نو ساما بیا راغ واپس د نبی علی السلام هغه وفات په خبر باندې بیا ابوبکر صدیق چې دینو د اولېګه واپس چې ځا پیغمبر چې کم تشکیل کړي ابي عمر جلان ورته اسامه واپس کا حالات خنه دي او ورته چې پیغمبر کم تشکیل کړي مغه بي اسامه ته بچي ځا کم طرف ته چې پیغمبر لېګل نو بیا د اعلان نو دا اسامه رضی الله عنه هغه وخت کې ملګری دی خدا دا نبی علی السلام د جون واقعا دی لګلو یو سړی پس دا غ سړی نومو مرداس بن نوحیک دا د وجلو دا یو مشرک سړیو د بډېره بد ردی نبی علی السلام پسې وی کنزل به کول سپکی به وی نو اسامه رضی الله عنه وای چې زوم یو بل انصاری صحابي وو مونږ دې سړی پسې شیو دغه سریه دې دوران ورپسې شیو جنگ من کېده نه دا سړی مونږ له مخې لاره مونږ ورپسې منډه والے اخر دا چې دې سړی زمونږ نه د یو ونه شاته پناه واغست دونه شاته پټ شو مونږ باندې څه گزارو مزارو ډېر وکړل مونږ هم تنگ کړو لاس ته نه راته خو چې کله زمونږ لاس ته نږدې راغې او مونږ تور اوچته کړه نو د زرو لا اله الا الله ناغبل انصاری صحابي خو تور واپس کړ هغه چې کلمه وي بس وسنه وجنم خو اسامه رضی الله عنه ما چې نه زه خو نه پریدم نو خاول پیغمبر دو نبی زیتی کړي دوی مې مونږ په غشو ویشترو ویش اوسم چې په زور راغې او زمونږ په ګونډه سورش ونوز دې کلمې وای دا د یری وای دا ځان رانه بچ کړي بهرحال وي بس ما تور را خلاصه کا سړې مې ووچ واپس مدینه ترالو مدینه ته چرالو کارگزاریم بیان کړه نو نبی علیہ السلام ته ویل شو چې هغه سړی کلمه ویلې وا او اسامه بیام په گزارو کو هغه مړک نو نبی علیہ السلام په دې خپش او پیغمبر باندې دا خبره ډیره درنه شو اسامه ته وی اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله اغلا الا الا الله یو ته په گزارو کو نو اسامه رضی الله عنه ما وتوي چې انما قالها معوذنا د مونږ ځان بچ کاو نو نبی علیہ الصلات والسلام راته جواب کیوي چې هل لا شققتان قلبه تاول ولا زړه سیرل اوس چې د زړه نه ویلي دی کو پخلی ویلي ځکه مسله دا ده چې وسړی په ظاهر پخلی کلمه وای نو بس دی با مسلمان ګڼل کی ها که د اسلام خلاف صدا سي خبره ته سرزت شوا چې د ایمان نه پیوزي نو بیا ټیک ده لکه مرتد شي بیا له خبره او چې سو پورې د اسلام منافي څه شی پکې نه دی لیدل شي او کلمه ویلې ده بس پښتانه متل کې اشاره ظاهر ته ګوري نو شر ظاهر ته ګوري بس د مسلمان وو ظاهر کلمه ویلې ده نوې نبی علی السلام ما ته وی چې زړه دی ول سیره لوس او سامر جنم بیا ما ته نبی علی السلام وی وی مال به بار بار په دې پتون دا سړه براکاو ما ته وی اسامه کیف تصنع بلا اله الا الله اذا جات یوم القیامه کله قیامت پورز دې د کلمې سره راشي ته به لا اله الا الله سره سکه او کلمه ویلې سونه غټه خبره ده میدان جهاد کې سړی والي شوی دی میدان جهاد کې وی مرګونه شریعت طرف نه وجنه کافر خو لیکن د خلین هزار کې کلمو ته دا نبی علیہ السلام ودا دی وره وج نن وګوره سونه مسلمانان وجلی کیږي او مسلمانان وجنی لا اله الا الله نه ویلې نه د دې کلمې سره ودا خلق سکے او بیا د فتنو په دور کې بس پنسه خبره یو را پاسه بل وجن او بل بل پاسبیت باندې او پنسب باندې او په قومیت باندې او په کم کم الزامات باندې وګوره اسامه رضی الله عنه پیغمبر لګل جهاد لره هغه کافر وسره مقابله کې جنگم کړی دی پیغمبر پسې بد ردیم ویلی خو لیکن کله چې ظاهر کې کلمه وې بس وجل ختم کلمه ویلې ده طریقه به سي دوکونه کی طریقه دا ده کلمه وې هغه مخ کې واقع کې چې تیر شو مشر ولی ولیو گرفتار ک وجوه نه گرفتار راځه پته به لګی چې مخلص یو ک دوکا باز ولیکن دا وجل حقینی سو پوری چې د تور ډالو غورځي کلمه په خلی باندې وای اسامه رضی الله عنه وی وی د نبی علی السلام په دې بار بار تنبیه زه دونخ پیمانه شوم حتا تمنیتو انی لم اکن اسلمت الا یوم ایزن ما وی چیرې دا کار خو ما اډو کړی نه وې او زه د دینه مخ کې مسلمان نه وې دینه بعد مسلمان شوی وې یعنی دون لوی ماته غټ کار او ګناه کار ښکارش چې نبی علیہ السلام بار بار تنبیه ما ترا کوي نو وای بیا ما نبی علیہ السلام ته یا رسول الله ته پریشان شو خو ما سه قصدن نه دی وجل ما خزار دی ته کو چې دشمن دی نو سه پوره کنزل بدره د مقابله کولې اوس کلمې وای خدا یا رسول الله واحدک الله اقتل رجلا یقول لا اله الا الله بس تاسو سره وعده کوم چې آینده به زه هیڅ سړی نه وجم چې هغه لا اله الا وي وی ما ته وی چې بادیر اسامه یوازې ما ژوند کې نه زما د مرد نه بعد به هم نه وجنې وی ما چې ستاسو مرد نه بعد هم نه وجنې چې کله کلمه ویلي نو دا یو واقع شوی اسامه رضی الله تعالی عنہ هغه جهاد کې چې کومه دا خو به کې واقع رااله چې کوم ځای ته لګلو نو بیا دوی مدینه ته واپس شو هلته جهاد جنګ شوی او ځان سره ګډي بيزي او خان غنیمت کې راوړل و یو یو کس ته غنیمت کې دا صحابه چې تلو یو یو کس ته لس لسو خان او سلسل ګړي غنیمت کې ملوش وګوره دا جهاد داسې برکتی شو چې دی په روز روز کې مال لارول جهاد کې دا برکت او چې جهاد پرې خوسته شي نو بیا به ته غلام او قرضدار وي امت مسلمه جهاد پرې خده نو د انګريز غلام دی او د انګريز قرضدار دی او چې کله جهاد او مال او دولت لا سراته مسلمانان دولتمن او مالدار بل یو سریه شوی دا دا ابن ابي حضرت اسلمی غابه یو علاقه د غابه هغه غابه طرف ته دا سریه تلیوا دغلته یو کافرو رفاع ابن قیس ډیر مشهور سړیو او خلک ډیر تابعدارو لوی سردارو او ډیر لوی مضبوط قبیله و قیس دم خلق را جمع کړیو چې په دې مدینه حمله کو ځکه د مدینه ریاست جوړېدو نه بعد خوشا قبایل په دې ډېر سخت وسو چې دا ولې د مسلمانانو یو ریاست وجود تراغه نو د خپل خلق را غون کړیو چې په دې مسلمانانو با عمله کو نبی علیہ السلام ته پته ولګی دا نبی علیہ السلام ورپسې دا صحابي ولید ابن ابي حضرت اسلمی رضی الله عنه دی ورپسې ولید دیوی مونږه لاړو مونږ درې کسانو درې او پیغمبر را له یو خرا کړه ام دومره کمزورې وا چې یو قسم پینو شو سورې ده او چې کې بنا سبیا به د پاسېدو نه وه یعنی بغیر اسباب روان شي وداسي تور مور را سره وي وای دا صحابه وای بس خپلو کې مونږ داسې مشوره وکړو دې صحابي دې امیر ورته وې چې زه به دې قبيله نه یو طرف ته شم او تاسو دواړه مرګري دې بل طرف ته شي ان پورا قبيله و دې خوا وسره درې کسان دا سينار خلکو صحابه کرام نران بس پدې کې دوه توي کله چې ما الله اکبر وې تاسو وایو عمله وکاو پدې کې وی ناس تو انتظارم کاو چې ماسختن نا وختش نو دقه سردار چې او رفاع ابن قیس دروت بارش کونکیان غړي بيزي وي دغه معلومات ولا خلق ورسره روتل آی ته وی نه تمشر تمزا خطر دا او نه زبزم تاسو را سره مزه یوازې زم ز بهادر سړیم بس وای یوازې را روان ش وای چې کله زمونږ د منسه شو کنه نو بس مون پوښو چې سم دلاس دلاندش نو چې د منځ ته شوی ما الله اکبر کړي بس ها غشي باندې مې ویش وای چې رانی زه شما په دې زړه باندې را سا په غشي ویش وی بس را پریوت اړو چونه ونک سردار خو ملدا سه واچ او بیا چې سردار وجل شو نو وی مونږ دې درو کسانو ما الله اکبر ویو چې دی الله اکبر وی الله پاغه قبیله دا سه رو برا وز د درو کسانو الله اکبر د الله اکبر جهاد کې ډېر لوی زور لري چې کوم خلکو د جهاد کړي روس او امریکې په دې دور کې افغانستان نو دغه مجاهدین خبرې کوي ما ته داسې بعض مجاهدین ویلي دي مشران او چې مونږ بکلا الله اکبر وی کنه وی دا الله اکبر د دې کافر داسې د زړه داسې پړق چي داسې روبنا کا ناره ده په میدان جهاد کې نو وی الله اکبر ویلو سره په دې قوم په دې قبيله دون روب راغې چې ای تتر به تر شو او هر یو بل توي چې عند کاین د کاله کې دشمن د سره خوا کې وي ټولو تختیدل رو تختیدل لاړل خوارشو مونږ وای دای مو تختیدل خزي بچي مو تختول حیواناتم سچ پاتې شو هغه مونږ ځان سره راوستل خو هغه سړی چې چې کوم مونږ وجلو وې داغه سر مې کټ کړ مچراو پیغمبر لوړم نوې چې واپس راتلو ګډي ویزه مر اوسته او دا کافر سر مم نبی علیہ الصلات والسلام لراوړ وای چې د جهاد نمخ کې زتلم نو ما یو خزه سره نکاح کړي وا او هغه خزه مہر ما سره نو او هغه معنی د مہر مطالبه کولا او مہر ډیرو نو ایز نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرالم ما وته یا رسول الله ما نکاح کړی دا او ایران د مہر مطالبه کوي 200 درهم 52 تولی چاندی 200 درهم چاندی دغه پیسې مان غواړي نبی رسول الله چې ما سر خوس نشتا دغه صحابه ته چې داسې مسلې را دي نبی علی السلام لا براغه ذکر ریاست هم او یو رفای ریاست نو نبی علی السلام باغه مقصنو انکار کړو وای چې کله مونږ جهاد نه واپس شو کنه نو مونږ مال مال راوړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیار له سوخان مال راکړل نو هغه دیار له سوخان لوی غټ شو نو ماغه محرم ادا کو بیا می وعده موک دغه رنگ یو اخیری مختصر سریا د بشیر ابن سعد شوی دا دا یمن او جبار علاقی دی یو خو غټ یمن دی هغه نه دی دا بل یو علاقه ده دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شوال میاش کې بشیر ابن سعد درې سو کسانو سره یمن او جبار علاقې ته لېګلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له اطلاع راغلی و چلته و سړی دی حسین ابن نویرا اشجعی دا غطفان قبیله یو ډیر لوی بدمعشان خلک مضبوطه قبیله و زوروره دی سره غطفان سره یو ځای شو او د غطفان قبیله سردار عینه ابن حسن فزاری وعده کړي و په شریکه و په مدینه باندې حمله کو نو دا اطلاع نبی علی السلام تر ورسیده نو نبی علیہ السلام ابوبکر عمر رضی الله عنه سره مشوره وکړه نو دا بشیر ابن سعد ورپسې ولېګ دلې جنډه ورکړه 300 کسان وسره کړل او دی بیا تلی داغي علاقې ته هغه علاقې ته چې دی کلا ورلل حمله په وکړه الله رب العزت دویلا چې دینو بره ورک او دی بیا واپس کامیاب رااله دا تقریبا دې ځای پورې دا خیبر د جهاد نه تر عمره القضا پورې یو کال کې دا غټ یو جهاد او دا سي غني سریه شوی ان شاء الله